ما سبقه سره مناسبت مخکې مواقف ذکر شو اوقات الصلاه اوس المساجد یعنی مخکې اوقات الصلاه اوس مواضع الصلاه او مواضع الصلاه مونږ تعبیر کوو په مساجد سره فی بناء المساجد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت لري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما امرت بتشييد المساجد ما ته امر نه دی شوی په ارتفاع د مساجد باندې لس منزله شل منزله اوچت جماعت جوړو ارتفاع المساجد او تشید المساجد چونه غش کول د مساجدو مضبوطول د مساجدو خو چې مسجد جوړول پکار دي چې پاره کې موز کې نو دور شو ما امرت به تشیید المساجد دا ځای جوړول یقینا پکار دی چې سړی پاره کې موز کوي خو د دې امر نه دی شوی چې لس منزل او شل منزل جماعت جوړ کا موضع معیا لصلات ولا پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه رس رواج کې راځي اول عمل نبی علیہ السلام د مسجد د جوړولو باندې کړي نو ما امرت بتشیید المساجد ګوروسیو تشیید مساجد داسې ده منګه جماعتونه جوړو نو د خختو آبادی ولکو د آبادی نه بعد د خختو بیا مونږ ولا پلیستر ورکو او پلیستر نروست بیا مونږ رنگ ورکو دا احکام احکام کې راځي د مسجد د مضبوطوالي لپاره راځي کدا خخت دغه صفات شي د پلیستر ور نه کړی شي نو دا خخت بیا ختميږي نو د پلیستر د استحکام د خختو د پاره چې پلستر ولا ور کړه بیا رنگ دی ور نه کړنه څو وخت پس دا پلستر ختمي نه رنگ دې د پاره چې د دې احکام راشي مضبوطواله راشي بیا د دې سوچوم وی چې د هر کال دا رنگونه ډیر ګران رنگونه یو ډبه چې د 50 روپۍ کې هر کال رنگ ختميږي بیا ترنګ ورکې نو دا ګران او بل ابو سره ختميږي نو د دې وجنا دا ټایلونه کانی دا په مساجد کې لګي دا د احکام در لګي دا تشید کې ناراضي دا مال د عام مسلمانانو چنده پر جوړول جایز خبر باندې پوه شوي په خوخت باندې جماعت جوړ کی بیا د جماعت لپاره پلستر کی پلستر نه بعد بیا ټایل لګي کان لګي یا چونه کوي دا خود عام د مسلمانانو چنده باندې کول جایز دا ټول سوزونه د پار د استحکام وي دا د پار د تزیین نه تزیین به تبع راځي ها د سرو رنگ ورکي یا بل څه ملما سازي کوي بیا د فقاو مسله دا ده دا سړی د خپل د جیب نه دی وکي لا باس به پښوی لیکن عام د مسلمانانو چندې نه نه نه کوي ځکه عام مسلمان تشهید المساجد امر نه دی شوی استاد خامخه سرنګسازي وغیرہ کوي شی جوړه نه خپل جیب خرچین وکا لا باس به لیکن عام مسلمانانو د چندین نه د پکار قال ابن عباس دا لام د تاکید خامخا تاسو مزخرف کوئی به مساجد لکه څنګه چې مزخرف کول یو د نصارو خپل معابد لرا نو هغه څنګه کوي نو دا سرسته بکی نو د لام د جاری نه ده لام د تاکید نو دا ګویا کې د د عبد الله بن عباس مرفوع کړي نه ده لیکن هغه ته علم نشته د ورسته حالاتو نه د حکم نه مرفوع کې وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا محمد بن سلمة عن قیامت کی علامه لا تقوم الساعه حتا يتباه الناس في المساجد یو بل باندې په فخر باندې مساجد به جوړ کی او مساجد کې قران درس نه او مزلی تش ارتفاع د مساجدو فلان کې جماعت دی فلان کې فیصل مسجد دی پاغي ټول خځې ګرځي فوټوان وباسي نو دا خو تباهي ده د مباحات په مساجد کې د جماعت جوړول د پاره د عبادت وي وبه قال حدثنا رجاء بن مرجي قال وبه قال حدثنا ابو حمام الله قال اسلام دي ته وي امرو ان یجعل مسجد الطائف چې کوم ځای کې تواغیت او تواغیت لري کا پازه کې مسجد جوړ کا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو اسم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دو ځله تعمیر شوی د نبی اسلام په وخت کې کچا آبادی وا د مبنی ان بل بن جرید باندې د چت د کجورو پانو باندې او ستنې په د کجورو په تنو باندې قال مجاهد عمد من خشب النهر فلم يزد فيه ابو بکر شيئا دوزلا د نبی له سلام په وخت کې تعمیر وشو او بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دغه سکه چا آبادی وکړو یمین شمال مخ کې روسته توسیع د مسجدونو کړو وزاد فی عمر بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې تعمیر شو د مسجد نبوي لیکن عمر رضی الله عنه لږ اضافه وکړو دا قبله طرف ته کوم د زائد هغه لیک کوشادګي پیدا کړو یمین شمال رستنه د قبله طرف باندې لغوانه حضرت عمر رضی الله عنه توسیع وکړو لیکن آبادی کچوا علا بنا فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم باللیبانی والجرید وعاد عمد وقال مجاهد عمد خشبا وغيروا عثمان د عثمان رضی الله عنه واخراغه نو هغه کې ډېر تغییر وکړو یعنی یمین شمال باندې مخ ته شاته توسیع هم کړ په مسجد کې توسیع هم وکړو د عمر رضی الله عنه په وخت کې توسیع فی جانب القبله د عثمان رضی الله عنه په وخت کې توسیع قبلی یمین شمال شاته مسجد وسیع کړو فزاد فی زیادتا کثیره توسيع وکړو وبنا جدار او بالحجاره المنقوشه او منقوشو غټو باندې دیوالونو خجو خسته او د هندستان نه یو عمده لرګی راړه پاغي باندې چتونه واچولو توسيع هم وکړو او تجسیس هم وکړو استحکام هم وکړو نو د فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم دو ځل آبادی او کچا فی عهد ابو بکر بلا توسیع چې دا کچا آبادی فی عهد عمر توسیع شو فی جانب القبله لیکن آبادی کچا دا عثمان رضی الله عنه په وخت کې توسیع په سلور وړ جانب باندې او ورسره ګټه منقوشه او دارنګ ساج لرګي د هندستان راړ پاس په واچو د پاره د استحکام او د پاره د تزین والقص وجعلهم بدون حجات منقوشه وصفوا بالصاج قرن نبی اسلام والسلام په وخت کې چې آبادی د مسجد نبی شوی و كانت سواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخله د کجورو تنو باندې ستنې شوې لکه روسته روایت کې تفصیل راځي دا کجوري پاس پانی څنګه لري شوې بس دا تنو درې د پاس چت په واچول شو صبر اعلى مظلل بجريد نخل ثم ان نخرت في خلافه ابي بکر د ابو بکر رضی الله عنه په وخت کې د مسجد نبی ولړی را فبنا بجذو نخل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس بن عن انس بن حديث قابل توجه ده قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرتن تشریف وړ وګور د نبی اسلام طریقه څنګه واده تلو فنزل فی علو المدینه سره دې نه چې د مدینه منورې ته چې د مکې مکرمې نه سره نو عوالی وبنې نه دي نبی اسلام سفر وګت کړو په علو باندې راغی مل حکمت فی هذه اشاره الی علو الاسلام سند واخلي کلی ته ځي نه عالی طرف باندې ځا الله تعالی علوت درکي دا سنت طریقه ده نبی اسلام مدینه منوره تراغله فی علو المدینه فی حی یقال له بنو عمر بن عوف هغه مسجد قباء چې ته ویل کیږي الته نبی اسلام پاتې شوی دی نو تللو د پاره بلدی تا کلی تا فی عوالی او چت طرف باندې راتلل کان کله غره تکلیفي دا خط تفاول وی علو طرف باندې راځه چې الله تعالی علو درکې فاقام فیم اربع عشر لیلتانا مسجد قبا کې نبی اسلام سوال لس شپې پاتې شو سوال لس او روایت بخاری کې سلیرش ابل روایت کې سلور ان شاء الله کته دا سلیرش نی نو سوال لس لپاره ترجیح ده سوال لس کې جمعي روز راځي کنه راځي او نبی اسلام مسجد قباء کې جمعې مونږ نه ده کړې سوال سرج کې جمعه راځي کنه دو ګرانې نیو جمعه خو راځي کنه مسجد قباء کې سلیری شو راځي فی روایت سلور او فی روایت سوالس نو سوالس کې یو جمعه پکې راځي خو نبی اسلام مسجد قباء کې د جمعې مز نه کړې دلیل پدې چې په باندو کې جمعې موز نه کی په قاریو کې نه کی د دې لپاره بلد پکار دی لکه څنګه چې احناف وایي فقام فی مرب عشر لیلتانا خبر پوه شوي نو اوس یو طرف سنت طریقه دا شو چې علو باندې تلل او بیا نبی له سلام مسجد قباء کې سوال لس شپې پاتې شو ثم ارسل الى بني النجار بیا نبی اسلام پیغام لګل بنو النجار ته زرازم ازما مخ لرازی دا خه طریقه ده فراغت نه بعد خپل سوګوي هغه طویل پکاري ما سند واغست زکلی ترازم اته زما استقبال راځي معمولی غوانی نوکرګوټي دغه استقبال کینو عالم استقبال ولې نه پکار خبر پوه شوي کنه ثم ارسل الى بن النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم دا د نارینه سره خوان کوي پښوی ټک ټک تسبو سره کار نه کوي پښوی بزرګ ځان دې بزرګ جوړ کړي دا کان رسول الله احسن الناس کان رسول الله سم اشجع الناس قال انس فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وابو بکر ردفه ابو بکر ورپسې ردیف اوس خیال کو دلته نبی اسلام ابو بکر دواړو چې تلل نو جدا جدا سوارلو باندې تللی او دلته د مسجد قباء نه اوس التزی ابو بکر ځان په سر ردیف کړ اشارتن الی فضیلت مرتبته دا زما ردیف دې د مرتبه ډیر لوی را دلاري ملګری هم دی او بیا د سوال لري ردیف هم دی ابو بکر رضی الله عنه وملاو بن النجار حوله او هغه ماماګان د ابو طالب ټول د نبی اسلام چاپیرو اوس دل تروات کې لغون اختصار شوی اوس خیال کوی دا روایت د ابو داود مختصر دی دا مسجد قباء کې سوال له سورج نبی اسلام پاتې شو او بیا نبی اسلام د جمعې پر ورځ باندې سفر کړی مسجد قباء کې جمعې مزه کړی د جمعې پر ورځ باندې سفر وکړو مسجد بنو سالم کې اولنې جمعه کړې دا چې مسجد قباء نه اوس روان دی مسجد نبوي طرف ته مسجد نبوي خلا جوړ نه ده کړ نو چې روان شو نو مسجد بنو سالم کې اول جم اول جمعه جمعه فی الاسلام مسجد بنو سالم بنو سالم په محل کې د نبی اسلام د جمعې موضوع کړو بیا چې دا د نبی اسلام ملګرو سره روان شو تالک بفنا بی ایوب او خبانی سور دی اد انصارو کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کو ته ورسید دې ځای کې اوخه کې ناسه بس دا د نبی اسلام اخري ځای دی دې ځای کې اوس ناسه پکار دا ځای چې کوم ځای کې مسجد نبی اوس موجود دی وکان رسول الله یصلی حيث ادرک الصلاه نبی رسول الله مز به کول چې کوم ځای کې د مز وخت ورسېد نه ته مز به کول او یصلی فی مرابز الغنم دارنګ کوم ځای کې اوخه د ګډ بيزي خوا کې نبی رسول الله مز به کول وانو امر به بنا المسجد نبی اسلام امر وکړ د جماعت د جوړولو نو اولنې کار د اسلام په خدمات کې بنا المسجد ده ته جماعت خپل نه جوړي خپل مدرسه نه جوړي ځای په ځای ګرځي دا ته دین کار کول نشي اولنې کار بنا المساجد چنده غواړي ضعیف خبره نه ده چنده په خپل مخره جماعت جوړ کړ پښوی جماعت نه جوړم او د دین کار کوم د کله یو ته مهنت کوي کله بل ته مهنت کوي ارزو صوبې شړي بنا المسجد دا اولنې امور کې دا د علما او زمواري دا اول خپل علاقو کې جماعت جوړ کی مدرسه جوړه کی وانو امر ببنا المسجد فارس الى بن النجار قال يا بن النجار سامنوني بحائتكم دا خپل دا باغچه نه ده د خرمن دا په ما خرڅ کوي په پیسو باندې فقالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله موږ سمن غواړو موږ اش الله لپاره ورکو خو د نبی له سلام نه پیسې واخلې او دا ځای مال راکې چې جماعت جوړم قال انس وکانه فی ما قلوب کانت فی قبور المشرکین په دغه ځای کې د مشرکانو قبرونه هم وو مشرکانو قبرونه هم وو وکانت فی خیراب هغه کې لوړه جوار هم وا سزن کتا سپوتا وکانت فی نخل کجری هم وی دا اگر روایت کې راځي د ریاض الجنه کې سړی ودري کې موضوع کې نو دا ریاض الجنه د جنت یو حصہ ده جنت حصہ ده نو جنت کې مشرکان خښ شي قبور المشرکین فنو بیشر دا حدیث مطلب دا دی چې ریاض الجنه کې مز کول سبب دی دخول د جنت لپاره جنت نه دل تراغله نه دلته الجنه تحت امهات الاقدام الامهات جنت د مور د خپل لاندې دی نو ساده مور لا خپل لاندې جنت پروت دی نه نه نه د مور تابعداري خدمت دا سبب د دخول د جنت دا خو د ریاض الجنه چې د جنت ټوکړه ده نو بیا دلته مشرکان په جنت کې خاف شوي نو دا دې ځای کې مز کول سبب وي د دخول د جنت لپاره مطلب دا دی ځای وروسته دې دې کې کجوره ده دلته ده دلته ده نو دې کې صف نه برابرېږي هغه مخکې نه کجوري جوړ کړ خو نه دی د نبی اسلام په وخت کې ملګری دغه مسجد کې د ستنې سره برابر بنو درېدل دلته دلته بنو درېدل مخکې وروسته به کېدل ځکه هغه کې تصویر نه کېده ازمنګ استونو کې تصویه کیږي یو ملګری د سنه هغه سر کې درېږي بل دې سر کې درېږي دا جایز دا زموږ جماعتونه او جماعت د قیاس نه پکار وجعلوا عزادته حجاره او هغه د دور د پاره نو دا اول به د د تشکیل د نبی اسلام هجرت د نبی اسلام ال المدینه المنوره اولنې کار بنا المساجد بنا المساجد او تلل په عوالی باندې اول ته ملګری ناغي خبرول دا خبره ده پښوی زمونږه پخا بر علاقه کې دا طریقه و کته علاقین با عالم به فارغ شو نو خلکو به ډېر استقبال به وکړو ډېر خوشاله به وو نو اکثر عالمان به دا ځان سره طالبان به راوست ډېر لوی مولا راغلي کتابونه وایي ځکه طالبان ورسره دي د چټو کې اکثر د د فارغ بشو کنه د رجب کې شعبان کې چټانی ځان سره به طالبان راوستو ډېر لوی ملي سبراغره طالبان ورسره ډېر زیات دي نو خلکو بيزي علالولي پکې دلته په ملمستیا طالبان راوستو چلته ډېر بيزي بوخره او درې مې چې بیا طالب به یو ورسره نه خوراک لراغلی بيزي الله شل داميان نه بو خوري پګري سيب له څه شي ورزي نه اوري وغه یو خوري بس طالبان مو واپس راغی یوازې و پاتې شو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي سيار المسجد حائطا د بنو نجار هغه کې فصل مو کجوري وي قبور نبی اسلام سامنونی بي دا ځای په ما خرڅ کړي ویلا نبغي بي سامانه مونږ پیسې نه غواړې چې ورکول نبی اسلام باندې نه راوستي فقد عنا خلا اپس نوار کړی شو ونه بشک قبور المشرکین باب اتخاذ المساجد في الدور وبه قال حدثنا محمد بن العراق المساجد في الدور دو مطلب کې دي شي په کورونه کې د مسجد د پاره ځای جوړول پکار دی یعنی په کور کې دننه یو موضع پکار ده چې د کور بندگان اغزا کې موضوع نو کور کې حمام جوړیږي کور کې ټټای جوړیږي بل څه غسلخانه جوړیږي یو موضع مهیا للصلات خبره ده دمر کمرې جوړیږي یو کمره د مز لپاره دي شي کنه چې د کور مسلمانان په کمره کې مزو کې او کدا نه نو کم از کم هغه د جانماز خو پکار دی هغه تخت پوش خو پکار دی چې هغه ځکه مسلمانان مزو کی اتخاذ المساجد فی الدور یا دور مراد محلات هر محله کې مسجد جوړول پکار دی هر محله کې ځکه د یو محله نه بل محله ته تلل ګرانی وي د خلکو مصرفیات ډیر وي نو هر محله کې اتخاذ المسجد د پاره دی چې د ملګرو ته بو جوړ نشي یو ځای نه بل ځای ته د مستجماعتن تلل بګرانی وي نو هر محله کې ځان لا خپل مسجد پکار دی او مسجد منظف پکار د صفا پکار دی وبه قال حدثنا محمد بن داود بن شريح السفيا قال حدثنا يحيى عن ابن تحمل د حدیث لپاره یو طریقه و الکتابه نو سمرت سل احادیث راځي ازمنګه په سنن ابي داود کې شپږ هغه کې دا اولنې رواج سنن داود ابو داود کې شپږ راځي اولنې روایت عن ابي سليمان بن سمرا نبي سمرا قال انه كتب الى بجيه دې کې سور واچو سل اپسل کې سنن ابي داود کې شپږ روایت دا اولنې روایت اما بعد ان رسول الله كان يامرنا بالمساجد په جماعتونو کې بلف بلول پکار دی ډیوه بلول پکار دی دا د سنت دی جماعت کې بلف بلول رڼا کول فی سورج فی المساجد الله قالت یا رسول الله افتنا فی بیت المقدس بیت المقدس ته تلل هغه کې مز کول حکم یې څه دی فقال ایتوه فصلوا فی او بیت المقدس ته ورشي هلته مز وکړي نو په دې نیت د ثواب باندې مسجد نبوي ته تلل مسجد حرم ته تلل بیت المقدس ته تلل امر مسنون تیل ولګي یسرج فی قنادیله د بیت المقدس په قنادیلو کې هغه ځای ته تیل ولګي چې هغه کې تیل بلکې رڼا وشي السرج فی المساجد من السنن د دې وجنه زنانه کله کله د مسجد د د د بجلی چنده کې پیسې را لګي دا جماعت کې رڼا وکړي د بجلی بل کې دا پیسې ورکړي دا مینه سنن دا مسون طریقه ده په خبره پوه شوې کنه کله کله زنانه پیسې ورکړي زمونږ د بجلی بل کې دا پیسې ورکړي دا مینه سنن دا مسنون طریقه ده نبی اسلامي که زموږ لنه شتلې نو کم از کم تیل ولګي د قنادیلو کې بالولو لپاره نو که جماعت ته نشه راتلی نو جماعت بجلی بل کې زنانه پیسې ورکي دا من السنن دا مسنون طریقه ده في عاد المسجد قال قد تظاهر من تمام النبي قال قد في حسل مسجد په مسجد کې واړه واړه کاني غورځول شګي غورځول نو دا مسجد نبی کې دا واقع شوې ده مسجد نبی کې خیر کوي د باران وشو هغه کې عری شو کنه سفر نو چې باران شو ټول باران کتراغه ټول مسجد لون شو نو صحابه یو عمل وکړ هر ملګری چې سار مز لراته شپې باران شو خپل جولای کې کانی واچل شګي واچولې چې سجده مونږ ته آسان شي نو هغه کان یو غرزول نو نبی علی السلام دا ډیر خسته عمل دی دا ډیر خسته عمل دی بس بیا دا عمل ګرځول مسجد نبی کې څوک براتل لګ لګ جولای کې با کان راړل شي کې براړل مسجد نبی کې بیا جوړ دغه نبی علی السلام دې ته احسن ویلو خو څو وخت پس دا چې واقعیت شوی دی مسجد نبی کې ماشومان به مراتل د ماشومانو کله کله تغوت به وکړو ناګه کانو کې به پټول بیا غس للی کړو اوس دی وجه مسجد نبی کې فرش دی بیا هغه سوزونه ختم شو فی حاصل مسجد مطرنا ذات لیلة نیشپی باران شو فاسبات الارض مبتلہ زمکه ټول لنده شوه فجعل الرجل یاتی بالحصا فی ثوبه کان باقل جوله کې بواچل فیبسطو تحته لان به خور کړه مز پر آسان شي فلما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مز د فارش او فرمایل ما احسن هذا دا ډیر خسته عمل دی ما احسن هاذا بس دا عمل شروع او بیا وروسته تغیر د زمانه د حادثات بوجبن عمل ختم شوی دی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيل قال قال ان الرجل اذا خرج الحصى من المسجد کسړی هغه کانی د مسجد نه خارج کولو خیال کوي يناشده د سنګریزي د کان بوي په زمن حال کې خدا ته ګوره ما مو باسد دي مسجد نه خدا ته ګوره ما مو باسد دي مسجد نه مسجد ډیر خشه دی جماعت کې نه است ډیر خشه دی نو خدا لحاظ کما مو باسد مسجد نه یعنی د کار دا تقاضا کوي چې زه مسجد کې پاتې شم او چې عالم شنه دی واغه سملای ته زما خدای ته غرق کې په سملای ته جمعات کې ولې نه کېږي د غوږی اچا سملای ته دی ممبر کېږي ایم پی ای جوړیږي مولانا نه جوړیږي مفتی نه جوړیږي ان ان پی جوړیږي افلان کې شي جوړیږي کله وایي په جمعات کې پاتې کېږي ما دې جمعات نه وځي یو ناشې دی و د عالم چې نه هغه کار مسجد سره کار وي مدرسې سره کاری هغه د رندو سره ساس کار دي چې په اسم لته دي وفي قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بكر شجاع بن الوليد قال حدثنا ساتلتنا شادو هغه کانه فریاد کوي الذي يخرج من المجد ما وباز و خدا دو کر ما مو باسا ما مو باسا ما مو باسا یعنی دلته مقص فی المجد هغه خګنی نو ګوردا د الله احسان د الله مهرباني دا زموږ تاسو تعلق الله مساجد سره مدارس سره ګرځولې دین لوی احسان د الله بل سره اړو کې دي نشي د دې خلکو ته موږ ګوره دا کار تقاضا کوي سوال کوي چې مسجد کې پاتې کېږم نو موږ باندې الله مهرباني وکړه دا خیر ځای دی مساجد مدارس دا د خیر ځای دی دین علاوه د نور ځای د خیر نه دغه د شر ځای دی لوی ګنا د یو سورت د قران کریم یا یو آیت د قران کریم یو سړی له الله ورکړی هغه حفظ کړی دی یاد کړی بیا هیر کړی دی نو من اعظم الذنوب معاذ الله دا اعظم د ذنوب نه نسیان د آیت الله او سورت سورت من القران دا اعظم په ذنوب کې او د د د تنظیف د مسجد اعلی پوجورو کې باب في اعتزال النساء في المساجد في المساجد عن الرجال وبه قال اعتزال النساء في المساجد عن الرجال د پاره دی چې د خلط را لشي بین النساء والرجال دا یو ور موږ مسجد ته پاره پریدو دا سه معلومیږي چې کم از کم د نبی له سلام په وخت کې مسجد نبوي کم از کم دو ورونه به وو کې دې چې زیات به خو کدا ور مونږ پر خود د پار د زنانو یعنی په دې باندې صرف زنانه زی راځي بس نارینه ځان شي د پاره چې خلک د نساء مع الرجال جوړ نشي لو ترکنا ذلباب للنساء کدا یو ور مون پر خود زنانو د پاره لیکن دا مشک د مز وخت کې مز وخت کې فقط نو قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رضي الله عنه دا نبی اسلام ویلو کنه ای بس پاغه ور کې مز وخت کې غیر مز وخت بس پرې ورننه نو دا د زنانو ور زنه داخلي بیا په تنعل کې پیزار په خپل کې اول رجل یمنا بیا رجل یسرا دا مسنون طریقه دا دعا چې ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله کلاو کې ماته دروازې د خپل د رحمت چونکه د رحمت تعلق امور د آخرت سره دی نو مسجد کې سوال ځان د پر بناروا شي ها بل د پرویل جهاد د پرویل بل د پرویل جایز خو ځان د پاره سوال به حرام شي اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك د فضل تعلق بیا امور د دنیا سره دی جماعت نوځي نو دنیا کار شو ا مسجد کې دلنه فقط د مسجد کار یو سره په جماعت کې پاتې کیږي نو تحیت المسجد پکار ده ها مار دی تیریدون کې په دې جماعت نه نوځي غلار باندې وځي نو بیا تحیت المسجد ته ضرورت نشته ائمه ثلاثه په نسبت دي تحیت المسجد مارین د پاروم ماکسین دوار د پاره څلورمه مسله تحیت المسجد د اوقات مکراو کې جائز که غیر جائز نه شوافی په نسبان دي اوقات مکراو کې هم تحیت المسجد پکار ده طلوع کې غروب کې استوا کې اذنور ائمه په نسبانی تحیت المسجد اوقات مکراو کې نه پکار مسجد حرم کې د سړی اراده دای چې زه د مسجد حرم ته داخلي کوم او زر طواف کوم نه دا طواف د تایت المسجد په ځای کې قائم مقام دی ضرورت نشته ها کې اراده دای لګناس ته کوم او بیا طواف کوم نو بیا چې د تایت المسجد ولا پکار ده چونکه مسجد نبوي کې نور اعمال نشته نو مسجد نبوي کې دخول سره تحیت المسجد ولا پکار اوقات مکروه او کې تحیت المسجد نه پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا جاءتكم المسجد فليصلي سجدتين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس ابو عميس قعود في المسجد مسجد کې ناس ته د فائدې نه خالی نه ده دغه سبب د دعا د ملائکو ګرځي الملائکه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه مصلا دا معنی چې کوم ځای کې سړی موږ کړی هغه ځای ده فقط دا ټول مسجد مصلاه دی مسجد کې ناس ته باندې سو پوری چې د تحدث نه لایق شوي یا دې پاسېدل نه دی ملائک دعا غواړي اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبه قال حدثنا قال ابي عن مالك عن ابي ذر الزهار عن الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ترى احدكم تن ساس په مازه کې سو پوری چې مزد د پر حابس لري مصحابی جلی منتظر د صلات عین قرب العالی الا الصلاه مز د پارا مسجد کې تار شوه قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله يا حدث لا شيء فقيل ما حدث يسو او يزرتو ريح د بغیر د आवाज نه خارشي یا سره د आवाज نه خارشي نه نقض د وضو راشي فی الخارج ينشد فی المسجد معنی باندې پوه شوي شی بار روښوي دی اعلان کوي فی المسجد فلیقول لا اداه الله الیک الله دا شی ته دې ملاو نکي چې دې اعلان په مساجد کې کوي مساجد سره ریډیو سټیشن خو نه دی چې پولیو د پاره جنکې راغلي دي او چې الکان را بار کوي پښوی دې لپاره خو مساجد نه جوړ شي اعلان نه کوي لم تبنا لهذا د مساجدو دې لپاره جوړ نه دي د سره علت ما سبق د پاره فإن المساجد لم تبنى لهذا دا ما سبق د پر علت دوی معنا لا بدبخت دا اعلان مکو لا دا کار مکو ادا الله الیک الله دې درته ملاو کې خدا شی مکو دا ناروا عمل دی لیکن دا ما سبق سره نه لګي فین المساجد لن تبن لهذا د مخکینی معنی سره مناسب دی لا عد الله الیک الله پاک دا شی ته ته ملاو نه کی ځکه مساجد د دیر پر نه جوړیږي چې د انشاء د ظالم پکې هغه هغه کې وشي فن المساجد لم تبنى لهذا یعنی جوړ د مساجدو د اعلانونو د پاره نه جوړ د مساجدو د اعلانونو د پاره نه خدا د نه اعلان چي دي زمونږ عام مشهور هو نه اعلان په مساجدو کې کې بهتر غونه دي لیکن دا د جنازي اعلان ان شاء الله صلات د پاره کیږي نو مزایقه به نه لري ډېر تجاوز نه پکار ها که څوک لوډ بار لګولي د هارنیا سم بار وي نو بار ځای جوړ کړي چې هغه ځای کې اعلان وشي نو بهتره خبره ده او کول شي نه چې د جنازي اعلان کله مساجد کې شوي شوي نو دا دومره مزاق نه لري هغه د دینی او خدمت دی د صلات د پر خلق را بللی خو د دین علاوه نور اعلان اعلانونو په مساجد کې نه دی پکاره فإن المساجد لن تبنى لهذا علت دا جوړیږي